وابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شعاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع تابعه تبع ذري کړی دی د مالک د مالک سره چې د ابن شعاب زهري نه نقل کوي اذا تبع ذري کړی دی یونس یا هغه دغه سر نکل کړه ده معمر یا ابن عیینه سفیان ابن عیینه ماجشون صاحب اې دې ټوله نقل کړه د امام زهري صاحب نه د ابن شهاب زهري صاحب باب جلود المیتت دا میتت اصلو کنه بهر حال اې دغه د غشنه د اډیکنه د پلینه د رګینه دا کنه خروق خو یې دغه چې کیم ده کنه نه دا راو چې دا مثلا سړی خوري خدا سرمن نه مې ته دې چې دې دنه فائدې او خسل راو دي کنه دی راو کنه بهر حال سرمن شه مسله دا ده چې یو و امیر مذهب دادا چه نا اده بغت نا مختا اده نا پیده و خستل ندی جائز البته اده بغت نا ورستیا اده نا پیده و خستل دا جائز دی و دا ده حدیث فرمان شه بهترین تدبیق دا زن رواتش دا اثر دیمی چه پیده و نا و خستل ندی جائز زن شه دا اثر دیمی چه پیده و خستل جائز دی یا بکیمه شه دارو غلی دی چه پیده و خستل ندی جائز اده ده بغت نا مختا حالات بنی میجور خمل کری و جکیمه شه دارو غلی دی چه ده نا پیده و خستل جائز دی آیا د عبادت نه ورسته حالات باندې ور حمل کوي کنه وابي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح قال حدثني ابن شهاب ان عبيد الله بن عبد الله اخبره عبيد الله دا خبر ورکړه دا کنه هو اذا ابن شهاب الزهري ته چې ان عبد الله ان عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه اخبر عبد الله ابن عباس صاحب خبر ورکړ د هو د عبید الله ته په دې کې څو نشان رسول الله صلی الله علیه وسلم مره بشاتن میتتن رسول مبارک پیر شو یو ورځ په مړب سبونه کنه مردوړو کنه شم بیا خال کې ګراولو کنه شا پرېتو دا غاس زنا داس غاسرتین الغلی چې خال کې ګراولو د امر پر څه دلاول کا خار کسا کنه شا او زنا دا سره ولې دي چې رسول الله د غاس په تیر شو کنه دا مړ څه پرېت فقال بي رسول الله برکو فرمیل چې هل استمتعتم باهابها نو ویل چې کیم نه کنه فائدہ نه د وخص چې توس په سرمن دی لغه باندې کنه له په سرمن باندې توس فائدہ ویل نه وخص یې قالو دیو ته چې انها میته هم د افسه چې دغه میته تا قال رسول الله برکو فرمیل چه انما حرم اکلها حرام گرده ولا شواده خروک ده ده غیر اکسا خروک یا حرام ده میتته نه فیده و نه ده سرمانه نه فیده و خستل خو نه دیجه کم ده حرام خدا ده ده بغت نه ورست یا حالات بنی میره حمل کوي وبي قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير عن ثابت بن عجلان قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول سه ضرر و سه نقصان و سه تاونو پا احل ده رغم ایتاته بنده کچر ده فیده حاصله کری و پا سرمند ده رغم ایتاته بنده بیره سه تاون و پا بنده و فیده ده پا حاصله کری و و بیره کنا باب المسک ده باب ده پا بیان ده مشک شه بار حال مشک دی کنا ده لکه مثلا ده لکه شویه ده نو منا و وزی کنا شا بیا لکه شویه ده نو منا چه و وزی کنا چا خویل چه خدا خو چه کم ده یو ٹکڑا ده ده جواندی حیوانا و ژوندی حیوان نه چی و ټوکړه جدا شي اخو بیا مردوړه شي دا خو د امبس کیا لکه د نومنه اوزی دا خو د ژوندی حیوان و ټوکړه دو چې کیم نه کنه دی غوا استعمال بیا نوی راو ایغه به پر دای وی چې نه د مشکل استعمال کده دا راو دا کنه دا د لکه شوی د نومنه چې کیم نه کنه اوزی وابي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول مبارک فرمیلی دی ما من مفلوم یقلم فی سبیل الله نشتا یو زخمی چه دای زخمی کرل شی ده خدای پلیار شه گانا ده خدای پلیار شه چه زخمی کرل شی داس یو زخمی ده خدای پلیار ول نشتا الا جاء يوم القيامت منگر دا سوی ده خدای نه یار ول زخمی چه دای وی انا اردری می ده قیامت بورز بنده و حال وی داوی چه وکلمه یدما زخم ده ده چه دا یدما دا وی وینه بایوی کنا ده زخم چه کیم ده کنا دا وینه بایوی و وینه وی سرنگ وینه وی دا سوی نه وی چه اللون لون دمن رنگ به غوینه و رنگ به وینه وی و ریح ریح مسکن و بیوه بیده مشکوی داینه خو معلومی ده چه ده مشک استعمال را او ده کنوی دیغه چه کم ده زخمی چه ده مثلا ده خدای پلیارش زخمی شو ده بیا ده ده وینه نوی ده مشک دی وینه تلا که ده مشک دست مردور شایوا او که ده مشک مردور شایوا بیا به ویل چې کیم نه کنه اته دی وینه نه د مش کې بیت لای دی ته خدای ذات ور کوي کنه شا مردود شي بیا سرنګ زنه سی کنه شا نو بیا دا نه دی عمل ملي چې د مش کې استعمال کړه دا راوله وبه قال حدثنا محمد بن علا قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح ولد اغ ملګری نیک وسو او د بعد ملګری کلا نیک ملګری وی کلا بعد ملګری وی اېدغه ول کا حامل المسک و نافخ الکیره پشان د اغه چې کیم نه کنه و خستین کی د مشکره او پشان دی اغی بلوین کی دی بنی دا کانا شا لکا بنی سوی کانا چا یر وینا را پشه چا لرینا چوڑه پشه ایشی چا کچه بز کانا چا دا زسی گڑوی کانا شا یا پیکای ور کچه کم دا کانا شا نردا نیک ملګری دې سره چکشنه دې خالص داس مثال لکه د مشکل دې کمزور سره چکشنه کنه سره مشکل حامل سره چکشنه یعنی نه دیگه نبی خبیث کنه روی کنه وی لگای خوی دیر شی که آغا نوی لوی خوی دیر شی یره خوی دیر اوور دی گارد کنه خروب پیدا کو کنه دیو جنا بعد ملگری نه اوراد گرده دینه ده نیک ملگری مثال دستا لکه ده مشک ولو خستین کا کنه و ده مشک ده فوق شای ده که مردور شای وا یا ده نیک ملگری ببینه ده سره مثال ورکا ولا کنه باب الارنب ده باب ده پو بیان ده اغه سیشه کنه ده سیه خروب چه ده دارو ده سمسرا وال چې کیم ده کنه دا نه و حرامه کنه خاص رسول مبارک زړه زنه چې کېدو کنه شان اورسته خو بیا حرامه شوله کنه وابي قال حدثنا مصعب بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عذب دعوالي دا ویلی دی دا سم سره سدو لست اكله ولا احرمه نه یز چې خرز دی لاره او نه حرامه کړو دی لاره کنه په الحال حرام نه وګرځولې باب نه وکنه شم خو خلل انا درې ولا چګد او بي قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابن شهاب عن ابي امامه بن سال عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونه رضي الله تعالى عنها خالد بن الوليد صاحب دخل شو حضرت رسول مبارك اي بيت ميمونه ته هغه کټه له ميمونه صاحب ته کنه ته دخل شو ميمونه صاحب د تریر وا رسول مبارک بي بي وا فودیا به زب بن محنود بن بیاروړل وشل رسول مبارک د پیغه سم سره ورته کړی شوی باندې پکشه شوی د بدر سرخان سپرګی استو فاهو الیه رسول الله صلی الله علیه وسلم بيدیه ورمایل کړو د غسم سره په طرف باندې رسول مبارک لوس خپل من ارنی ولا پړای کنا فقال بعض النسوه اول چې کینه زنه شزونه سره چو د خدای بنګونه لشکې رسول مبارک ته خبر خو ور کوي به خبر خو کوي چې دا دې څه کنه اخبر رسول الله صلی الله علیه وسلم بما یرید ان یاکل خبر کو رسول پر کو پیغه سی باندې چې دیر دالو خرو کړه لته دیغه سی نه کنه اس کی خبر خبر کی فقالوا بيديه وتول چې هو ذب یا رسول الله دا حسام سره دو یا رسول الله فرفع يده چنګ یې کړو نه لو صح خپل کړه فقلت هر خالد ابن ولید چې موږ ته چې حرام نه وای رسول الله دا حرام ده قال رسول الله برکوونه چې لا نه نه دا نه یا یا حرام ده په دې وسه نه حرام شوی قال خالدنا خالد ابن ولید سے ویلی چا خو خدای کړی یو نرمیش ته کیم نه کنه میر وی خوري کنه شاجه تو زره نه چګیری فکررت هو خالد ابن ولید سے چر وګړه ولا مو چې کیم دایګه سم سره لاره کنه زونتا فاکلت هو او هغه خړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم ينظر رسول مبارک راس پسیر دی رتا قتل کنا مو خړلا او غیر بده واسه حرام نه واسه رسول مبارک راس نه دی ما خړ کنا و د دې د وجود سره چې د خوش او کیم کلاک غړي لګېدلې دي په چکی یا په پتلی یا په چړو ودار وکړه کنه دا وتره دا نه را غړي سړي کنه دا پوک دي کنه شم دا پوک او کوله غړي پیسې چې کیم نه کنه مړه شول بیا ټول مردور دي کنه شم سوچ مې را کنه اټول چې کیم نه کنه مردور دي کنه هغه نه دی پوکم دا دې لږ کې دا حدیث شریف نه ظاهر د اسماء ملي چې ته چې هغه وشي کنه چې هغه پوک دي خو نه وشي دا د کلاک غړي وشي جمعیت وابي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عزبة أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحدثه عبد الله بن عباس صاحب يحدثه بيانوي دا خبره د ميمونه صاحب طرفنا کنا اچھا جی دا ميمونه صاحب بعد عبد الله بن عباس صاحب ترير وسوچ کی کنا شام د خالد بن ولید ترير وکنا شام د میمنه صاحب نه دا باندې چې الله فارتن وقات فی سمن یو امزکا پرواتل چې کنه په غړې شي فماتت بیا مړه شو شي فسئل النبی صلی الله علیه وسلم عنها بیا بشتنه وکړه شو رسول برک نه دې لکه متعلق فقال رسول برک فرمایي چې القوها بنا وترې د مزکا و ما حولها واغه چې چا چې کرای دې د مزکا نه کیم وطن دا باندې سره لاګې دلا وکلوه نه رخره دې غړې لره قیل سفیان سفیان صاحب ته وویل شل د پوس سند شه د سفیان ابن عینه ویني د زهری نه مخته کنه ویني کنه زه کنه سفیان یې نقل کوي د زهری نه زهری یې نقل کوي د عبید الله نه سوچ کیم قیل لسفیان جو فإن معمرا يحدثه عن الزهري معمر خو نقل کوي دا حدیث د زهری نه زهری نقل کوي د سید ابن مسیب نه نقل کوي د بارا صاحب نه او تو هم نقل کړو د زهری نه او ته وی چې زهری نقل کوي د عبید الله ابن عبد الله نه او معمر خو وی چې نه زهری نقل کوي د چانه د عبید الله نه نه د سعید ابن مسیب نه دا څنګه قال سفیان ابن عینا او ویل چې ما سمعت زهری یقوله ندار ویل دا حدیث د زهری نه مو چې دا ویل د حدیث دار الا عن عبید الله عن ابن عباس عن میمونه عن النبي صلی الله علیه وسلم دا څه ویل ولقد سمعته منه مرارا ما روي دلا ده حديث ده دنا سه ولا ما ونا روي دلا ده وشاك پر ده عبيد الله طرف نه بيان کړه ده د سعيد ابن جبير ده طرف نه نه درته بيان کړه کنه شپ وابي قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن عن الدعوه تموت في الزيت والسمن پښتنه وکړه شو د رسول مبارک نه کنه د رسول مبارک نه پښتنه وکړه شو ده اغه چه کم ده کنه ده به متعلقه نه ده زهری صاحب را پشتنه شو حتوش ده زهری صاحب را پشتنه شو ده اغه جواندی سوری متعلق تموت او فی زیت چه جواندی سورا مرشی چه کم ده کنه پا تیل شه یا پا غیره شه و هو جامدون او غیر جامدینه و حال ده چه غیری تینگ وی و یا ولی وی نوی تینگ و ده دبا الفارق او غیره حکم شکوی که غیر دمزکنه بلا صدباوی ایده متعلق پشتنا دنه وشو چه ایده سو حکم دا قالا ایده غ زهری سه بیتاو بلا چه بلغنا ده چا پا وسطا سر مشتا دا خبر رسدلی دو کنا چه اللہ رسول اللہ سلام امرا بفارت رسول برک امر کرده پیغم زکا ونه ماتت فی سمن چه امرا شی پا غریشه فامرا بیا امر یکرده بما قربا منها پیغه غړی باندې چاله کې دلی مې راځي د مزکه سره جوړ نه دی د مزکه مزکه تا غانا چې دار وګراوي فطرحه بیا چې کوم غورځول شوی دی هغه غړي یا وام شکا یا ثم اوکلا بیا دنه بکی نه راغلی چې دا خوړل شوی دی کنه دا خوړل شوی دی عن حدیث عبید الله ابن عبد الله دا عن صدا کنه دا متعلق دی په بلغنا پر زهری صاحب یی چې بلغنا عن حدیث عبید الله ابن عبد الله مستر سدلا دا ده حدیث او عبد الله ابن عبد الله نه مردا ده په واسطه مستر سدلا دا ده رسول مبارک ده طرفه نه کنه شم خدا علی چې ولا پښتنه چې شوی دو کنه دی ولې و دې ټینګ دې سره غړې په برای شو شوی دو خدا جواب چې دا د خالص دې ټینګ غړې په برای شو سوچ کوي کنه دا دې غوړې غړې په جواب شنه ده و اول غړی حکم د دینه د ذکر شو هغه چې کیم نه کنه په طریقه د مفهوم سره د حدیث خپل ملي مې دی هغه پرې شل اینه دا بیان کړه کنه چې هغه نه دی په کنه بلکې امر دور دی ټول کنه هغه دا حکم نشته چې هغه خړل شي داغا چه کم ده کنا علمه لگول وسم نقش لگول کنا فی صورت صورتنا مخ مراد ده کنا شا پا مخ بنده چه کم ده داغ ویر کول پا مخ بنده چه کم ده کنا علمه و نقش لگول کنا ده بیان ده تکو بار حالا داغا چه کم ده یو خو وال دی مخ ده چه کم ده کنا وال ده ندی رو او یو چه کم ده کنا دوغ لگول دی کنا چه پا مخ بنده مثلا پا دا با بنده یا په وینځه بنده یا په غلام بنده یا په بچی بنده څه دوغ ولګوي کنه څه نشنا په بنده ولګوي په مخ بنده دا دوغه لګول دا نه دی راو یا خله جوړول کنه شه سوچ ولا کنه دا نه دی راو او د مخ نه مسوا لګه مثلا په غیر بنده ولګوي کنه شه د مخ نه مسوا یا په بل ځای بنده چې کیندا کنه څه دا غول سالا ما په بنده ولګوي بیا دا خلی نه وی کنه شه یا داسی مثلا چه ضرورات بیوی دی عالمه لکولی تا کنا او فیده وی پشه یا ضرورت و فیده نوی کچره به ضرورت و به فیده وی دا بیا پا بلند دم بنده لگولا ندی رو کانا شام ایده دو غی لگول او که ضرورت وی یا فیده وی بیا وی یا دیر وی یا مملی وی که دیر دوغ لگولی بیا ندی رو زکر ایده تحضیب دی حیوان دا کانا شام او کچره علق وی کانا و ضرورت وی تا فیده وی پشه چه پا مغ بندانه وی پا بل اندام بنده وی و علک وی زیوتانه وی رتا و فیده و ضرورت یاوی ویتا کانا بیا اولا چه کتیم دا کانا لگا اولا تسی دی دا بیا راو دی کانا فی مخنا مسوا و ابی قال حدثنا عبید الله بن موسیٰ عن حنزلة عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وانم انه کرها ان تعلم السورة چه سن نقش ولا گولا شی نشان و علماء ولا گولا شی پا مخ بنده فقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تضربا اي تضربا سره مخل نه ذکر کړه کنه چوال شي ان تضربا چوال شي څه شي وال شي کنه شا ویره کنه دا دی ابو خلق د بل واسي سره دی چې مخزن مراد ده کنه شا تابع هو تبذری کړی دو اې دغه عبید الله ابن موسی قتیبہ صاحب یا لکه د عبید الله ابن موسی د حدیث نقل کړه قتیبہ صاحب نقل کړه قال حدثنا العنقذي عن حنزلة وقال ويلي دي پر روایت خپل شي چې نه ها نه نبی صلی الله علیه وسلم ان تضرب الصورت چې اول شي مخ مخ ته وال کړی کنه جن رسول مبارک نه یې کړی دو وابي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن انس رضي الله تعالى عنه قال انس يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم باخين لي ور داخل شو زه پر رسول مبارک باندې سره د هغه وریر دی مو اې د دې میرا وریر وو د ام سلیم رضی الله تعالی عنها د هغه بچای وو خو د ابو طلحه صاحب نه وو انس صاحب خو د ابو طلحه صاحب نه وو انس صاحب خو د ملک صاحب نه وو کنه انس ابن مالک دا د ابو طلحه بچای دا او د انس صاحب د میرا وریر دا کنه صدا چې کړه وشو عبد الله نه مې دو کنه بیا رسول مبارک ته ویلو تخنیک ته پر تخنیک مخشه تر شو غنه ته خجیره وته وځایلا په خپل شه بیا په دې پوسټ لري پر چې کینه د خدای به وروسیلا ولا کنه شه اې دې پر مې ویلو کسه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل شو پر رسول مبارک باندې به اخین لی سره دې غورر دې یوحنا کو چې تخنیک کو رسول مبارک ودا او هو فی مربد له حالا چې رسول مبارک کو پیغش کولا خپل شې شونه شپل وکړه پیغش کوله سه مول شپل وکړه پېښو دی اولی نمبر رسول مبرک چه دا علامه لگه ولا به غب سبونه پا غیر ده غب سبونه کانا پا غیر منده پا مخنا پا غیر منده علامه پا لگه ولا سا ضرورت کو بنا بنه بابن اذا صاب قوم غنیمتنا فذبح بعضهم غنما او ابلا بغیر امر اصحابهم لم توکل سواده چه ورولا سیدی یو قوم سخالق غنیمت تا غنیمت ونسی و یا سره تقسیم کړه نه ده تقسیم نه مخته مخته فذبح بعضهم غنما او ابلا یا زان حق لزنه ده دینه جه کم نکنه چره میز یا یش بغیر امر اصحابهم بغیر ده اجازت ده غیر عملگری ده دینه کنه ده بغیر عذاب حق للا لم تو اکل داوه نشی خوڑلا کنه نو بیده داوه نشی خوڑلا کنه چه اجازت نوی دینه عملگری ویلی حدیث رافع رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دورسی رونده وقال طاووس و اکرمه فی ذبیحت سارق سارق چې یو زنوار پټ کو والو لې په په بری شویلې دي چې اطرحوه و وګورځوي دې غلاره چې نه خوري ځکه چې ځاب حج کېدا یا ملک وي یا وکیل وي خدای وای نه ملک ته ونه وکیل لکنه شا دا غاز یارو لوي کنه شا بیا دا ځاب حج رشي کنه شا پردای مولا مرګ دې اجازه بیر دا خدای نه خوري کنه شا دا هم ایتاس وای کنه شا دا نه خوري وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباده بن رفاعه عن ابيه عن جده رافع بن حديج رضي الله تعالى عنه قلت رافع بن حديج حديج سے ویلی دی جو قلت للنبي صلى الله عليه وسلم رسول مرکتا کہ ان نغط العدو غزن صدا بار بار تیریش نیشو ملاوی دیو دشمن سر سبو او بیا غنیمتینا وسی بیا میں اللہ علیہ ضرورت ولیس معنا مدن و مصر و شڑیر وقال رسول مرکو فرمیل چه ارین ابیعجل دا روی شک ته چاره نه ولا دا کای اجل یې ولا دا زر زر تراول کو باندې کا دا چې کا چوره جنې وی بل شای خو بل شای خو بیا فسوی دا خورو خورو کو زر زر یې په تراوه چې نه مړ نشي ما انا هر دما هغه چې بیا وی وینه لاره و ذکر اسم الله او په باندې ذکر کړو شي نوم د خدای په فقولو اخري مالم یکون سنن ولا زفرون وسأحدثكم عن ذلك عما السن فعظم وعما زفر فمدل حبشت تکسوا شعبیا غنیمات ونیول شو کیم دا ورچه کوئے دینا دا قسم مانے راز دینا تشتی نیسی نیوائی ترانوی ففعلو مثل هذا بیا ورسره کوي په مثل دې دې عمل کنه ولا ایسته بسم الله تعالی غشر دې ته تا چوا کنه او بیا دې کیندا کنه ولا په دې باندې کا په اختیاري ځب حق دې را شو ډیر شا کنه دا غیر اختیاري ځب حق فیدو باب نزالت د بعیر لقومنا دا مستقل باب یې دې تروي کنه مقصد دے دانا چه وطر وین سا وطر سامیه کا او چه کم نا کنا ایدی تا فیده ورا سول لی مقصود وی ایسی چه اولی مرش زمانی رشت در بنده کنا خو چه فیده ورا سول لی مقصود وی کنا فا هوا جای زندامانا چه داوی تر او دی زمان پا دبن رشت کنا فیده ورا او به خبر رافع رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسباب دے حدیث دے رفیع سے رسول مبارک اللہ بار بار کده تیرے رافع بن خدیج جان نقل کوي دا نه دا کسه سواله وابي قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عمر بن عبيد التنافسي عن سعيد بن مسروق عن سعيد بن مسروق عن ابايه بن رفاع عن جده شراف بن خديج رضي الله تعالى عنه قال رافع بن حديث ویلی دی چکونا ما نبی سلم فی سفرین فلد بعیر من الابل قال ویلی دی رافع بن حدیث چه فرماه رجل بسامر فحبسه دا یعنی دا سړی څه دی چې دا ویشتو که نه په دې باندې زمان یې نه ده لازم کړی چې په تو باندې زمان لازم شو ځکه چې دې اصلاح یې مقصود دی ته فایده رسول یې مقصود دی قال راجع ابن حدیث سے ویلی چې قول تو معرض کو یا رسول الله ان نكون في المغازي والاسفار مشو کلا کلا په غزوونه په سفر شي فنريدو ان نذبح حيرداو کی میرا الله ولد فلا يكون بدن نبی سره چوڑا فقال رسول مرکو چې ارن زر زر بونه تیرا واه ما انهرا بیده کنا داس دی روی شک ده او یا داس دی چه ما نهر الدما اغا چه بایوی وین لرا و ذکر کل چه نوم ده خدای پاک پیغه بنده فکل بیا خرا غیر سن و زفر فین سن عظمن و زفر مدل حبشت باب اکل المستر خوروک ده اغا مستر کنا یو سرائی مثلا چه مجبور شی مجبور ده منه لکه چیرې دای مثلا نه مې تا و نه خوري یا د خنزیر و نه خوري کنه بیا دای مری کنه د لوجه چې کیم نه کنه مری سوچ مې دا کنه دا بیا مستر دا بل شي می می یاره دی چې کیم نه کنه چې بل شي خوري په باندې چې کیم نه کنه مرګ نه بایش دا بیا مستر ده دا مستر مې ته په خروج کې دا دا تر و دا کنه پړای شي مې ته تا یا خنزیر یا بل شي خو یو دا شرط کنه چې غیر باغن ولا عادنا یو خو به هسې لذت حاصلوي که نه وي چې دا یې خوندي نه په ګوندې وخوري که نه بلکې په رښتیا په واقعا شی مستر وي مجبور وي باغ دا مړه ولا عادن او نوې د حد نه تجاوز کړین کوي که نه چې د حد نه تجاوز کو مطلب دا ده چې د مرګ نه بچ کېږي په لښ کې خوړلی باندې او دا یې بیا ډېر اخري که نه شه دا یې ډېر اخري که نه شه نه دا تجاوز وه چې کینده که نه د حد نه نه کو که نه شه بیا ولې د میتتې وې د شی خوړو کې تروله باب اکل المستر لقوله عز وجل یا ایها الذین آمنو او مسلمانه کلو من طیبات ما رزقناکم خریتو سے دی حلول اغشین رزقناکم چه در کری دی مشتو سے تا الا تر دی دی رسی فلا اسم علی فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه کنا نشتو چه کم دس گناہ یا پدبانی وقالا و الله پاک ویلی دی بلدیشی چه فمن استر فی مخمصتن کیم سرائی چه مجبور کل شی پل وجه شی غیر متجانفن لاسمن چه نوی دائی ورسنگ زندین کا پا طرف دی گناہ نوی دائی میلان کرین کا لاسمن پا طرف دی گناہ پا طرف دی گناہ میلان چه غیر یا لذت کو بنده وخلی او یا دی حد نا تجوز کو کانا شا داست نوی بیا دی دی پر رو دی کنا میتت خورل وقوله فکلو مما ذکر اسم الله علیه خوري تو سدی غنا چا ذکر کړه شوی نوم د خدای په کوی باندې کوند به آیات المؤمنین په ویره کې نه څنګه ده وقوله ودا قول الله فکلوی کنا اين کوند به آیات المؤمنین ها الا مستورتم پدې شدا انده استقرار ولا غار ولا کنه خاري ایو اثر یې ذکر کوي د آیات نه راوي چې خپل حافظون دي چې سره د وې تر څه دلیل خو حافظون وي دا خو کنه شان نه راوي چې خپل ورسي کنه شان خاري اثر یې ذکر کو قوله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما کنه زه نه مې فيما پیغه شي چې اوحي الي چې متأکیم شي وحي کړی شوی متأکیم شي وحي کړی شوی د پیغه شوی محرم شي